الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ترغيب دي دعوت دي أهل تا دا د اتباع د رسول الله الک اهل کتابو یهودو عیسیانو الله درته یو عظیم و شان پیغمبر را لیږلی دی دا موقع غنیمت وګڼئ راشه د خپلې ګډې وډې پرېږدی او د دې اتباع وکړئ یا اهل الکتاب ای اهل کتابو ای یهود و نصاراو قد جاءکم یقینا راغی تاسو ته تا کثیرا مما ډیرې هغه خبرې کنتم تخفونه چې تاسو به پټولې من الکتاب د الله په کتاب کې مراد دلته د الله د کتاب نه دی تورات دا پیغمبر راغې درته او دا پیغمبر ته ته ډیرې مسلې چې په تورات کې وي او تاسو به پټولې دا پیغمبر یې ته ښکاره کوي یبین لکم دی ښکاره کوي تاسو ته کثیرا مما ډیر ری هغه مسلې کنتم تخفونه چې تاسو به پټولې من الکتاب د الله په کتاب کې لکه د رجم مسله دا به دوی پټوله د رسول الله چې کم صفتونه تورات کې بیانو ابدوی پټول ویعفو او پیغمبر در گذر کوي پریدي عن کثیرن ډیرې ډیرې خبرې دي چې د هغې ښکاره کول ضرور نه دي رسول الله هم نه ښکاره کوي پریدي قد جاءکم یقینا راغې تاسو ته قد جاءکم یقینا راغې تاسو ته من الله د طرفه د الله نه څوک درته راغی نورن رڼا و کتاب مبین او کتاب ښکاره راغی تاسو ته د الله د طرف نه نورن رڼا و کتاب مبین او کتاب ښکاره دا و کتاب مبینون کتاب ښکاره دا عطف شو په نورن باندې خو دې ته عطف تفسیري وایي ښه هغه رڼا څه وه چې هغه کتاب مبین هغه کتاب ښکاره د دې وجه نه قرآن مجید ته نور وویلی شو ښه قرآن مجید ته نور وویلی شو رڼا تاسو وایې که نه رڼا څه ته وایي چې په خپل هم ښکاره او بل هم ښکاره کوي بلف دی هغه دی ښکاري او چې ورشئ کتاب ورته ګورئ کتاب هم درته ښکاره کوي دقسې قرآن په اعتبار د اعجاز سره دا په خپل هم ښکاره دی او نور احکام هم ښکاره کوي جایز ناجایز نو دا دو شینه غنیمت ګڼی یو د الله رسول او بل د الله کتاب یهدی به الله هدایت کوي په دې کتاب سره الله یهدی به الله هدایت کوي الله په دې کتاب سره چاته هدایت کوي من اتبع رضوانه هغه چاته چې چا تابعداري کړې وي د رضا د الله د چا چې مقصد نصب العین د الله رضا چې بس هر کال الله د رضا د پاره کوي نو الله په دې کتاب سره داسې خلکو ته هدایت کوي هلکه د څه شي هدایت ورته کوي سبل السلام د لارو د سلامتیا د لارو د سلامتیا که د سلام نه مراد سلامتیا والي هم صحیح ده دا لارې ته داسې ښیي چې هغې کې څه خطرې مطرې نی خو کله نا کله سلام په معنا د دغه سره هم راځي جنت سره لارې د سلامتیا د جنت ویخرجهم او الله پاک وباسي د دې قرآن په ذریعه دا خلک من الظلمات د تیارو د جهالت نه الی النور رڼا د پوهې ته باذنه په خپل حکم ویهدیهم او الله هدایت کوي دوی ته الی صراط مستقیم لارې نیغې ته طریقه داسې ده چې یو چا سره کینې اول ورته خپل مس... مسله بیان که چې ستا څه مقصدي د دې وجې نه ته توحید مسله وشو احکام بیان شو بیا چې د دوی څه اعتراضونه یي هغه اعتراضونو جواب ورکه که سړی بچی شو نو ښه ده کنی بیا پې ردم کوه د دین یو طریقه دا ده چې په مخالفینو باندې رد خو دا رد مقصد مه ګرځوه مقصد وګرځوه خپل مسله هغه بیانوه د هغې دپاره دلایل د مخالف دپاره جوابونه خو بیا آخر کې چې دی نو داسې هم کوه چې په هغوی رد کوه لقد کفر الذین یقینا کافران دی هغه خلک یقینا کافران دی هغه خلق قالو چې هغوی وی ان الله یقینا الله هو المسیح ابن مریم هغه عیسی زوی د بیبي مریم دی دا غټ کافران دي دغه دی په عیسیانو کې یو فرقه ده یعقوبیه ورته وی یعقوبیه هغوی دا وی چې دا عیسی بعینه الله دی نو چې کوم خلکو دا نظریه وي چې عیسی بعینه الله دی په دې باندې اوس نه دغه وکړه چې دا دغه دي کافران دي قل ته ورته ووایه چې ښه عیسی دا الله شو نو فمن یملک من الله څوک دی چې هغه قدرت لري د الله د طرف نه څوک دی چې هغه قدرت لري من الله د طرفه د الله نه شی اندسې شي چې یو شی دی یو حادثه ده او د الله د طرف نه را روانه ده هلکه د دغې حادثې د دفع کولو څوک طاقت لري ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم که چېرې الله اراده وکړي د هلاکولو د حضرت عیسی چې زوی د بیبي مریم دی و امه د مور د هغه و من فی الارض او هغه څوک چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول چې الله د دې اراده وکړي د هلاکولو نو بیا څوک شته دی طاقت شته دی چې د الله غ اراده دفع کړي بیا مسله ده ولله خاص د الله د پاره دی ملک السماوات حکومت د اسمانونو والارض او د ځمکې وما او د هغه څیزونو بینهما چې په منځ د دې دواړو کې دي لکه نور سپومې ستوري یخلق ما یشا الله پیدا کوي هغه چې د هغه خوښه وشي آدم علیه السلام یې پیدا که خو څنګه یې پیدا که من غیر ابن و ام نه پلار و نه مور وه حضرت حوا یې پیدا کړه د آدم علیه السلام نه سړی و خو ښځه نه وه دقسې حضرت عیسی الله پیدا که مور یې وه خو پلارې نو والله الله پاک چې دی هلکه دا څه مسلې دي یو انسان دی او الله تعالی بغیر د پلار نه پیدا کی دا د الله دوسې قدرتونه دي چې دی په مقابله کې سم نه دی والله الله پاک چې دی علا کل شیء قدیر په هر څیز باندې قدرت لرونکی دی یو ځل څه بعضې ملګري غالبا رسول الله هم پکې د یهودو ته دعوت ورکو چې ایمان راوړی اعمال نیک شروع کې او که ایمان هم رانوړو الله به د باندې داسې داسې عذابونه راولي نو دوی وخاندل چې موږ باندې به الله عذاب راولي موږ خو د الله دوستان یو موږ خو د الله دغه یو دوستان یو د الله زامن یو الله په موږ باندې عذابونه نه راولي و نو داغه شکوه ده وقالت اليهود اوی یهودو والنصارى و عیسیانو نحن ابناء الله من زامن د الله یو من په الله داسې ګران یو لکه زوی چې په پلار باندې د غی ګرانی منګه د الله زامن یو و احباؤه او منګ دوستان یو داغه منګه د هغه دوستان یو الله مونږ ته عذاب نه راکوي وایي ښه تاسو له الله تاسو د الله زامن یې او د الله دوستان یې نو دوست خو دوست له تکلیف نه ورکوي که نه دا ستاسو په مشرانو باندې الله د عذابونه ولې راوسته چې هغه چا نه بیزوګان جوړ کړه د چانې خنزیران جوړ کړه دا ولی قلت وته ووایه فلم یعذبکم ولی الله عذاب درکوي تاسو ته بذنوبکم په سبب د ګناهونو ستاسو نه د الله زامن یې نه د الله دوستان یې بلکې د عامو خلکو په شانتي یې بل انتم بلکې تاسو چې بشر انسانان یی او ممن د هغه چانه یی خلق چې الله پیدا کړی دی انسانان یې ها دومره ده چې د چا ایمانی اعمال صالحی هغوی سره الله وعده د مغفرت کوي یغفر الله بخنه کوي لمن یشاء د هغه چا دپاره چې د هغه خوښه وشي ويعذب او الله عذاب ورکوي من یشا هغه چاته چې هغه خوښه وشي ولله او دومره لوی بادشاه دی چې هیڅوک د هغه په اراده کې دغه دی رکاوټ نشي پیدا کولی ولې ولله ملک السماوات او خاص د الله د پاره دی حکومت د اسمانونو والارض او د ځمکې وما او د هغه سیزونو بینهما چې په منځ د دې دواړو کې دي و الیه المسویر او دقه الله ته زمونږ او ستاسو واپس کیدل دي بیا مسله ده هلکه رسول الله غنیمت وګڼئ رسول الله په داسې وخت کې راغی چې د دنیا ټول خلک ده ته بې اندازې محتاج وو مدلی دا دوه دغه دی د جون حصې چې اکابر بیانوي یو د موسی علیه السلام نه والی تر د عیسی علیه السلامه پورې دا زمانه دا څه یو زر اووه سوه کاله دا وه په دې کې الله تعالی بې اندازې انبیا رالیږلي صرف د بنی اسرائیلو انبیای چې رالیږلي نو څه د زرو نه زیات دي د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام منځ کې او هغه نور د بنی اسرائیلو نه بغیر چې الله رالیږلي خو پرېږده یو زمانه ده د عیسی علیه السلام او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم زمانه دا څه د پاسه پنځه سوه کاله ده په دې منځ کې دغه نور نه دي راغلی خو یا عیسی علیه السلام او چې هغه لاړ بس پیغمبران را لیږل بند شو نو بندو بندو بندو څه د پاسه پنځه سوه کاله پس چې د انبیاو بلکل اسم نو الله دغه راولیږ حضرت محمد صلی وسلم د عیسی علیه السلام نه تر د رسول الله صلی وسلم زمانې ته وایي زمانې فترت زمانه فترت رست دا ټکی راځي فترت سسوالی ته وایي سسوالی بنوالی یو کار چې کې او کار بن کې دې ته څه وایي فترت یا یو کار کې خو سس ته کې دې ته فترت وایي دا هم داسې زمانه وه چې دې کې د انبیاو راتګ سو دا بندو یا اهل الكتاب اهل کتابو قد جاءکم یقینا راغی تاسو ته تا رسولنا پیغمبر زمونږ یبین لکم چې هغه بیانوي تاسو ته تا احکام جایز او ناجایز درته بیانوي خو دا په کومه زمانه کې علی فترة من الرسل په زمانه د بنوالي د پیغمبرانو په زمانه د بندوالي د پیغمبرانو داسې وخت کې درته راغی چې دغه وخت کې د انبیاو راتګ دا څو بندو الله درته دا ولې راولېږ ان تقولو د دې وجې چې تاسو ونه وایې فرض د قیامت چرته بیا جړا مړا نه کوئ ان تقولو چې بیا ونه وایې عذرونه کې چې ربه مونږ خو نه پوهېدلو ما جاءنا نو راغلی مونږ ته من بشیر یو خوشخبري راکوونکی پیغمبر ولا نذیر او نه یروونکی ربه مونږ خو هېڅ نه خبر نو هېچا راته نه څه د جنت خبره کړې ده او نه د دوزخ کړې ده د دې وجې نه فقد جاءکم یقینا راغې تاسو ته بشیر خوشخبري درکوونکی پیغمبر و نذیر او یروونکی والله الله پاک چې دی علا کل شیء قدیر دا په هر څیز باندې قدرت لرونکی دی و اذ رایات کې هغه وخت قال موسی چې اووی حضرت موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته په ترک د جهاد کې بیا اندازې نقصانونه په جهاد کې بې اندازې فیدې وي حضرت موسی علیه السلام ووی خپل قوم ته یا قوم اسکرو ای زما قوم یاد کې تاسو نعمت الله نعمت د الله علیکم چې په تاسو یې کړی دی ګوره دشمن یې درله په دریاب کې غرق کو د هغه نه دله نجات درکو د دشمن حکومت او د هغه بنګلې او جایدادونه را واغشتل ستاسو ملک یې وګرځوم اس جعل فیکم یو نعمت دا دی اس جعل فیکم په هغه وخت کې چې الله وګرځول په تاسو کې انبیا پیغمبران په قوم کې د پیغمبر راتلل دا هم د قوم عزت دی ځکه چې پیغمبر راشي نو یو فیده دا ده چې تا ته به هدایت کوي سمه لاره به درته ښیي بله دا دی چې د دې د وجې نه به عزت هم قوم ته ورکیږي نن چې تاسو د عربو عزت کوئ څه شي له کوئ خو رسول الله صلی وسلم پکې راغلی دی وجعلکم او الله وګرځولی تاسو ملوکن باچیان دویمه خبره دا ده چې الله تاسو وګرځولی باچیان دلته طالبان وی دا څه مطلب دی بن اسرائیل الله راواغشتل او ټول باچیان کړو نو په علاقه کې او په وطن کې خو ټول خلک بچیان کیږي نه یو بچی زمونږ پاکستان کې هر یو سړی باچا کیدی شي باچا یوي وزیر یوي دا بیا ولې وی وجعلکم ملوکا او الله وګرځولی تاسو باچیان علما د دې ښکلې جوابونه کوي یا خدا دی لکه نن سبا مخکې هم داسې د کم جماعت او د کم قوم د طرف نه چې کم سړی باچی هغه قوم یا هغه ډله وایي نن زموږ حکومت دی دا تاسو ګورئ زموږ دا پاټۍ چې دي پاټۍ د دې یو سړی دغه باچی نو دوی څه وایي حکومت زموږ دی نو لکه سته چېرته یې ته خو دلته کې څنګه حکومت پرې دی خو د دې جماعت چې حکومت یې بس هغې ته ټول نسبت کیږي مداري خیال دی یا دا دی یا ملوکن باچیان دا مطلب دی چې الله درله ژوند د ازادۍ درکو درته بالې پته ولګي چې غلامي ووینې غلامي نو بیا به درته پته ولګي چې ازادي څنګه ده نو الله تعالی فرعون د لغر کو داغه د ظلم نه اخلاص کړي او الله آزاد جون درکو نو وجعلکم الله وګرځول تاسو ملوکان بادشاهان یعنی آزاد کړي غلامین اخلاص کړي لیکن ځنې علما وایي چې نه مسله داسې ده چې د یهودو دا طریقه وه چې د کم سړي به کورم و ښځه به هم وه او خادم به هم خادم نو هغې ته به دوی باچا وې باچا یو صحابي دی یو سړی ورته راغی ورته وی حضرت منګه د غریبانانو ماجرو نه نه یو رسول الله ورته وایي کور دې شته وایي او ښځه دې شته او او ستاسو د وطن خلک په دې نه پوهېږی چې کور څه شي دا د هغه خلکو نه تپوس وکړئ چې څوک چا همسایتوب کړی دی چې کور څه شي نو ورته وایي چې کور دې شته وایي او وی ښځه دې شته چې د ماښام ورځې وی او خدای دې په خیر کا انت من الاغنیا ته خو دغه د مالدارو نه نه هغه ورته وایي نه صاحبه خادم مې هم شته وی خادم دې هم شته انت من الملوک ته خو دغه نه د باچایانو نه نو الله وګرځولی تاسو بادشاهیان و آتاکم ما او الله درک تاسو ته هغه شیونه لم یؤت احدا من العالمین چې الله نو ورکړی هیڅ یو کس ته د ټول مخلوق نه من سلوا زللنا علیکم الغمام ریس سوری دا یا قوم ادخلو کله چې مصر فتح شو د مصر حکومت دوی ته راغی چې مصر حکومت راغی د الله حکم راغی حکم چې یوازې مصر نه د شام حکومت هم تاسو له در کوم خو تکړه شی او د شام دپاره دغه وکړې تیاری د جهاد دوی د مصر نه روان شو یو ځای ته ورسېدل تیه میدان ورته وایي تیه نو هلته دوی لږ ارام وکړو او سیډ یې ولیږه سیډي چې تاسو لاړ شئ شام ته او په شام کې چې دا کم قوم دی عمالقه ورته وایي هغه قوم وګورئ چې دا څنګه دي چې دا سیډي لاړو او حالات معلوم کنو د هغوی هغه طاقتونه او هغه تنې نو څه بیا اندازې غټې غټې تنې وي واپس راغی نو دې سیډي له پکارو چې پټه خبره یې کړې وي د ښکاره ووي چې داسې داسې غټې تنې دي او بیا اندازې دغه دي د دغه وسلې وسره دي او دومره کسان دي کثرت سره خلک ډیر دي دلته د دوی وار دغه شو خطا شو چې دومره غټو تنو والا سره دونه مسلحو خلکو سره او دونه کثرت سره خلکو سره خو صاحب مونږ جګه نشو کولی جهاد یا قوم ادخلوا الارض المقدسه ای زما قومه ننوځئ تاسو هغه ځمکې پاکې ته چې هغه د شام ځمکه ده التي هغه کتب الله لکم چې الله مقرر کړې ده ستاسو دپاره ولا ترتدو تاسو مه واپس کیږي علی ادبارکم په خپلو شاګانو چې وتښتئ فتنقلبو او بگرزه تاسو خاسرین تاوانیانو قالو دی قوم وتوی یا موسی ای موسی ان فیها یقینا په دې ځمکه کې قوما جبارین یو قوم دی زورور هغه عمالقه قوم دی او خو ډیر لوی زورور قوم دی تنې هم غټې وسلې هم ډېرې او سړي هم ډېر و انا لن ندخلها او یقینا منګ چې یو لن ندخلها هیڅ کله به داخل نشو دې ځمکې ته حتی یخرجو تر دې پورې چې هغوی په خپله وځي منها د هغې نه نو خدای په خیر کې علي وني دي څوک خپلې ځمکې پرېږدي چې په خپله وځي فإن یخرجو که دا خلق اووتل په خپله منها د دې نه فإنا داخلون نو بېشکه موږ داخلېدونکي یو دې ته ګورئ چې قوم دا جواب ورکو کمزورې جواب یې ورکو نو قال رجلان اووې یو دوو کسانو من الذین چې هغه د هغې خلکو نه یخافون چې هغوی د الله نه یریدل اووی یو دوو کسانو او دا دوه کسان د هغې خلکو نه یخافونه چې هغوی د الله نه یریدل یا دسې کې یا دسې جوړ کې بعضې خلک یې دسې جوړوي اووی یو دوو کسانو مدلی دا دوه کسه څوک وو د بني اسرائیلو نه نه د بني اسرائیلو نو ما هغه د شام د خلکو راغلي مسلمانانو اووی یو دوو کسانو من الذین چې دا دوه کسان د هغه خلکو نه وو یخافونه چې دا بني اسرائیل د هغوی نه یریدل یخافونه کې ضمیر چاته راجع که بني اسرائیلو ته د هغه علاقې دوه خلکو ورته وایي تکړه شی خالی د دوی په دې دروازه ورننوځئ هسې غټې جوسې دي په منځ کې پکې ایمان نشته دی چې الله به دله فتحه درکوي انعم الله علیهما او الله انعام کړی و په دې دواړو الله پوخ ایمان ورکړی و په ښه بروسه یې ورکړې وه څه ورته وایي ادخلو ورننوځئ علیهم په دې شامیانو په دې عمالقه قوم الباب په دروازه د هغوی د خاریې چې کومه دروازه ده په دا ورننوځې فاذا دخلتموه کله چې تاسو ورننوتې په دې دروازه نو بس کې پکې ګورې دوی کې ایمان نشته فانهم فانکم یقینا تاسو چې غالبون غالبه وعلى الله او خاص په الله باندې فتوکلو تاسو بروسه وکړئ ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان قالو نو دوی ووې چې مونږ خو نشو تللی یا موسی ای موسی انا یقینا مونږ چې یو لن ندخلها مونږ به هېڅکله داخل نشو دې کلي ته ابدا همیشه ما دامو فیها چې کمی پوری وی دوی په دا کلی کې او بس مشوره ده له دا درکو چې موږ په آرام پرېږده موږ د جنګونو نه یو فذهب لاړ شه انت ته وربک او رب ستا تم لاړ شه او ستا رب دم لاړ شي او فقاتلا تاسو دواړه وجنګېږئ او انا ها هنا یقینا موږ به دلته کې قائدون ناست یو د دې څه مطلب ته لاړ شه او ستا رب دې لاړ شي تاسو وجنګېږئ ځینې خلک وایي دا دوی خندا کوي خندا چې تم لاړ شه او ستا رب دې هم لاړ شي مسخرې کوي تاسو وجنګېږئ ځینې خلک وایي دا خندا کوي لیکن استادان وایي چې نه دا خندا نه داسې ناپوهتیا ده ولې که د خندا په طور باندې دوی دا خبرې کوي نو امیدګله رښتیا وایه دا کافران نشو نو چې کافران شو نو بیا حضرت موسی د دوی سره وخت ولې تیری بله دا دی چې د تیه والا دپاره حضرت موسی علیه السلام بیا اندازې دعاګانې کړي دي وی ربه دوی له د خوراک انتظام وکړه نو الله من سلوا راولېږل وی ربه د دوی دپاره د څکاک انتظام وکړه نو هغه بیا څه هغه کاڼې دغه وشي فضرب عصاک الحجر دوی وی ربه د سوري انتظام وله وکړه الله پرې ورځ راولېږله د دې وجې نه استادان وایي دا د مسخرې د وجې نه نو بلکې د ناپوهتیا د وجې نه داسې وایي فذهب لاړ شه انت ته و ربک او ستا رب چې دی ستا امداد به کوي و ربک او ستا رب چې دی زمونږ دا یقین دی چې ستا امداد به کوي او فقاتلا تاسو وجنګېږئ انا هاهنا قائدون یقینا موږ به دلته ناست یو دا امت نه دی دې ته وایي خیر الامم په ټولو امتونو کې بهترین امت د دوی هره کارنامه چې تاسو راوالی که نه نو د ټول امتونو نه بهتره ده یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر ته ووت چې دا بیا د بدر غذا مو شوه تلي بل سلو په منځ کې دوی درې سوه دیارلس کسان دي او دلته دښمن سره مخامخ شو څه زرو پورې کسانو رسول الله خو د ملګرو سره مشوره نه وه کړې چې موږ جنګ لځو نو چې مشوره یې ورسره کوله د ملګرو سره چې څه وکړو مخې له ورشو نه ورځو واپس لاړ شو نو دې کې یو صحابي دی مقداد ابن اسود مقداد ابن اسود هغه وته وی حضرت منګه بن اسرائیل نه یو چې تا ته وایو ته ځه او ستا رب دې لاړ شي ته وجنګېږه او موږ به دلته ناست یو موږ دا وایو ته وځه ستانه به مخکې موږ یو او ستانه به رستو موږ یو او ستانه به ښي طرف ته موږ یو او ستانه به ګس طرف ته یو او چې ته سوې ابه کوو وی مړه په دې وینا باندې رسول الله بې اندازې خوشحاله شو عبدالله ابن مسعود سه وی په خدای یقین وکړئ چې زه ورته اوس وپسخېدم چې کاش چې زما یو عمل هم نه وي خو چې صرف دا خبره ده نه وی کړې دا ما کړې وي خان خان قال موسی علیه السلام وی رب ای زما ربه انی لا املکو بېشکه زه قدرت نه لرم الا نفسی مګر د خپل ځان و اخی او د خپل رور قوم خو پاسد کېناست انکار یې وکړو فافرق بیننا ربه ته فیصله وکړې په منځ زمونږ کې و بین القوم الفاسقین په منځ د قوم فاسقانو کې قاله الله ورته ووی فانها یقینا دغه ځمکه محرمتون دا منع کړی شوې ده علیهم په دوی باندې ما خو ویلو چې دا ستاسو ځای دی او زه دله فتح کوم خو دا مې د باندې منع کړه بس خو ابدا نه څلوېښت کاله څلوېښت کاله دا سزا در کوم چې دا لکه په تاسو بنده نو دوی په تیه میدان کې سلویخ کاله داسې سروالی او بروالی تیر کړه او په دې کې بیا حضرت موسی هم وفات شو هارون علیه السلام هم وفات شو دا چې چا دا خبرې کړې هم وفات شو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 زموږ نصب العین وګرځي ربه د دې خیر او د دې برکت موږ له دنیا کې هم راکې زموږ کورنو بچو ته هم ورکړي په قبر کې هم ربه د دې خیر برکت راکړي په ورځ د قیامت هم ربه د دې خیر برکت زموږ سره ملګري کړي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو خپلو ملګرو ته په اخلاص دعاګانې کوي چې الله پاک د دوی دنیا هم ښایسته کړي آخرت هم ښایسته کړي دا هر یو قدم چې دوی پرې راتله کړي دي الله وله په تله د نیکۍ کې هغه واچوي الله په حلال کاروبار کې خیر ورته ورکړي برکت ورته ورکړي الله د زړه سکون اطمینان سره زمونږ نصیب وګرځوي د هر قسم پریشانو حادثو نه الله زمونږ ستاسو ټولو حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا کامله ورکړي ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي څه ملګري د هغوی بچي په سفر دي هغوی ته دعاګانې وکړي عمرو دپاره ملګري تللي دي هغوی له دعاګانې وکړي چې الله پاک هلته څه اعمال دي هغه ورته اسان کړي او الله پاک مقبول واپس خپل وطن ته راورسوي زمونږ ملک صاحب بیا هم روان دی خیر سره په شپږم تاریخ باندې هلکه چا د عمرو دغه ډېر ښایسته وخت دی شپږم تاریخ باندې ملک دی عمرو دپاره تکړه شي الله ډېر لوی خیر برکت ورکړی دی پاسپورټونه چا سره یې راوړی داخله وکړي نه خو سخت کال پاتې شو خو په دې خوشحالیږو چې ملګري عمرې له ځي الله دې مو ټولو له توفیق راکړي وصلی الله تعالی